یا په انصارو کې اولنی او وړاندې خلک دي دا یو والذین اتبعوهم او هغه خلک چې هغوی تابعداري کړې وي د دې اولنو او تابعداري کړې وي په څه بې احسان په نیک عمل کې نو دې سره الله څه معامله کوي معلومیږي دا خبره چې ماجر هم دوه ډلې وو او انصار هم دوه ډلې وو یو د ماجرو هغه ډله ده چې السابقون الاولون وړاندې اولني ماجرو انصار هم دوه ډلې دي یو دي سابقون اولون او یو دي آخري رستني دلته علما وی دا اولنی سوک دی او دا اخرنی سوک دی ځنې خلک وایي اولني هغې ته وایي صلح حدیبیه نه وه د صلح حدیبیې پورې چې چا ایمان روړی دی که ماجر و هغه اول ماجر شو او که انصاري و هغه اول انصاري شو دې وخته پورې ایمان روړل داسې معمولي خبره نه وه د غونډ قوم سره بدي وه بیا چې صلح حدیبیه وشوه او بیا چې ایمان روړی دی نو دا بیا څه شو هغه تابعدار شو خیال لري نو صحابه دوه ډلې شو یو ماجر شو یو انصار شو بیا په هر یو کې دوه ډلې شو یو اول وړاندې او یو رستنی دې ټولو سره د الله دا وعده ده چې و صحابه الله تاسو نه رضا دی او تاسو د الله نه رضا یې چې کم اعمال اولنی کوي هغه دا رستنیم کوي د صلح حدیبې نه رستو مسلمانان شوي دي نو د دې سره الله معامله دا ده چې رضوی الله عنهم رضا دی الله د هغوی نه رضوی الله عنهم رضا دی الله د هغوی نه وردو عنه او هغوی رضا دي د الله نه معلومه شو دا خبره چې دا به تاسو عقیده لرئ چې صحاب ټول صحابه چې دي د هغوی نه الله رضا تاسو هر صحابي سره وایې که نه رضی الله عنه رضا دی الله د ده نه معاویه صاحب نه الله رضا د حضرت علی نه الله رضا د ابوبکر نه او د عمر نه رضا پاتې شو دا که د دوی څه منځ کې څه مسلې راغلي موږ وایو دا ګلونه دي موږ پکې کار نه لرو دا د دوی خپلې معاملې دي خو موږ ته دا ټول ګلونه دي د پیغمبر اسلام خادمان دي د هغه شاګردان دي رضی الله عنهم رضا دی الله د هغوی نه وردو او هغوی رضا دی عنه د الله نه و اعد لهم الله تیار کړی دی د هغوی دپاره جنات جنتونه تجری تجری چې روان بی تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه د جنت د محلونو او د باغونو لاندې به نهرونه رواني خالدین فیها همیشه به یې په دې کې ابدا همیشه ذلک الفوز العظیم دقه د کامیابی لویا بیا د نورو خلکو بیان صحابه ټول الله د دوی نه راضي دي دوی د الله نه رضا دي لیکن نه پکې نور خلک هم شته منافقان وممن حولکم او بعضې د هغې خلکو نه دلته به بعضې وایې وممن او بعضې د هغې خلکو نه حولکم چې چاپیره دي ستاسو نه او بعضې د هغې خلکو نه د مدینې باشندګانو حولکم چې چاپیره دي ستاسو نه من الاعراب د بانډچیانو نه دا ستاسو نه چاپیره چې دا دیهاتیان دي دا بانډو والا په دې کې هم څه دي منافقون منافقان دي اکثریت وې نیکان دي خو بعضې پکې منافقان دي که ستاسو خیال و بل ورځ تعریف وشو که نه رسول پاک د اسلم قبیلې ډېر لوی تعریف وکړو د مزینه قبیلې د جهینه قبیلې د بني غفار قبیلې کړی و کنه تعریف لیکن بعضې پکې دغه شته داسې ټک ټوک پکې منافقان هم شته په اسلم قبیلې کې هم بعضې منافقانو جهینه کې هم بعضې و دغه کې مزینه کې هم بعضې و غفار کې هم بعضې و وممن حولکم او بعضې د هغه خلکو نه حولکم چې چاپېره دي ستاسو نه من الاعراب د بانډچیانو نه منافقون منافقان دي هلکه بار څه کې په ښکلې مدینه منوره کې هم بعضې شته ومن اهل المدینه او بعضې د اهل مدینې نه د مدینې بعضې خلک په هغې کې منافقان شته بعضې لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول یا د هغه ملګري مردو دا میم دا دال دی که نه مرده یمردو په یو شي باندې کلک ودرېدل مردو هغوی کلک دي او هغوی مضبوط دي که ستاسو خیالي مارد سرکش ته وایي یا مرید سرکش ته وایي مردو چې هغوی ټینګ دي علی النفاق په خپل منافقت صحابه پې ډېرې خوارۍ وکړې خو د خپل منافقت نه ونه ړېدل او دومره چالاک دي دومره دونه چالاک دي چې الله پیغمبر ته وایي لا تعلمهم تې نه پېژنې ما وی رسول پاک ته چې الله کومه پویه ورکړې وه چې داسې سړی به راغی او ورته به وروکتل وبیتل چې دا دومره سړی دی دا مخلص دی او دا مخلص نه دی لیکن منافقان دونه چالاک و بعضې بعضې منافقان چې رسول الله دا نه پیژندل الله وته خبر ورکړ چې پلانی منافق دی او پلانی منافق دی نحنو نعلمهم منګه پیژنو دوی سنعذبهم زر دی چې موږ به عذاب ورکو هغوی ته مرتین دوه ځله یو ځل به په ژوند کې وشرموم پیغمبر ته به ښکاره کم چې پلانې پلانې منافق دی دا یو شو او بیا به په قبر کې دغه کم عذاب ولا ورکم نو زر دی چې موږ به عذاب ورکو دوی ته مرتینې دوه ځله یو ځل په دنیا کې او یو ځل په قبر کې ثم یردون او بیا به واپس کړی شي الی عذاب عظیم عذاب لوی ته بیا خبره لاړه تبوک ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ دلته پاتې خلک چې بعضې بیمارانو بعضې ضعیفانو او بعضې منافقانو خو درته وایي دا بعضې پکې مخلصانو مو په دې پاتې خلکو کې بعضې خلک چې دي هغه څو مخلصو و آخرون او نور خلکو پاتې خلکو کې و آخرون او نور خلکو دا لس صحابه و خال لس چې هر څه اسباب وسره پوره و هر څه پوره و ډېر نیکان صحابه و جهادونه هم کړي وو هر څه یې کړي وو خو د خپلې طبعي ناراستۍ د وجې نن ځو او سبا ځو نن ځو او سبا ځو دا لس صحابه ایثار شوي چې کله رسول پاک صلی الله وسلم واپس را روان شو او د مدینې خلکو ته معلومه شو چې خیره سره سبا به راځي په دې لسو کې اووه صحابه راپاسېدل اووه اووه او هغوی رالل او ځان سره وایي چې موږ به په کمو سترګو د رسول الله سره میلاویږو نو هغوی ځانونه د جومات د ستنو پورې وتړل او قسم یې وکړ چې په خدای قسم چې زمونږ توبه نه قبوله شوې چې مونږ ځان خوشې نه کړو لږ ځان له سزا ورکوي چې پیغمبر علیه السلام راغی لیلسو کې وو کسانو وی دا څه چل دی وی دا صاحب پاتې شوي او ځان له سزا ورکوي وی ښه بس چې الله ته ځان حواله که دوی پوه شي او الله پوه شي چې الله یې توبه قبوله کړي بیا به یې ګورو بیا الله د هغوی توبه قبوله کړه په دې لسو کې دا دغه چې و دا څه ورته وي و او هغه د درې کسانو بیا وروسته واقع ده و آخرون او نور خلکو اعترفو چې هغوی اقرار کړی و بذنوبهم په خپلو ګناهونو چې بلکل موږ دا ګناه وکړه چې موږ د رسول الله نه پاتې شو خلطو هغوی ګډ کړی و عملا صالحا عمل نیک و آخر او بل عمل سیئه بد نیک اعمالی مو بد اعمالي مو نیک اعمال دا دي چې مخکې د دین خدمت کړی و جهادونه یې کړي او بد عمل یې دا و چې نن د تبوک نه دغه شو پاتې شو عسى الله قریبه ده چې الله ان یتوب علیهم الله توبه قبوله کړي د هغوی ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی دی دغه اووه کسانو دوی ځانونه د جماعت د ستنو پورې تړلي وو الله د دوی توبه قبوله کړه چې توبه قبوله کړه نو دوی واپس لاړل کورونو ته او چې د هغوی څومره مال و هغه یې ټول راوړو جومات ته پیغمبر علیه السلام ته وایي حضرت دا مال موږ صدقه کړی دی دا د دې مال د وجې نه موږ پاتې شو دا زموږ دپاره رکاوټ و پیغمبر علیه السلام ورته وایي ما ته دا امر نه دی شوی چې زه ستاسو نه مال والم دی به وی حضرت صدقه که وی نه ما ته امر نه دی شوی نو الله دا آیاتونه نازل کړو الله پیغمبر ته وایي خذو واخله من اموالهم دا دا بعض من اموالهم د مالونو د دوی نه خوز راواله من اموالهم د مالونو د دوی نه څه شی راواله صدقتن یو صدقه هلکه طریقه هم داسې ده دا او کوی هم داسې چې خدای دې نه کي ګناه د نه وشي توبه ایستل پکاري توبه او د توبې په دغه کې لکه صدقه کول پکاري اخلاص او للهیت چې وي خدای دې کې یو کجوره صدقه که خو لکه صدقه کول پکاري موږ ته به استاد صاحب وي وی طالبانو په دې ځان پوه کې سبق ته راتلل دا اجر او ثواب دی که نه دی نو چې ته کله سبق ته رانه شي نو دا څه دی ګناه ده که نه ده نو توبه وباسې استاد صاحب به ډېر لوی بزرګ او چې توبه وباسې لږ ځان الله ته وژاړې توبه وباسې صدقه ورکې الله به ستاسو علم کې برکت پیدا کړي نو الله وی واله د مالونو د دوی نه صدقه دا څه شي دپاره تطهرهم دا تطهرهم دا عجیبه صیغه ده تطهرو دا د واحد مذکر حاضر صیغه راځي نو بیا معنا دا ده تطهرهم چې ته پاک کړي دوی په دې صدقې اغشتو خیال دی نه دی ګورې صدقه د خپل رب غصه هغه مړه کوي خو ښه خبره دا ده چې دا د واحد مذکر حاضر دغه کې تو طاهرهم چې ته پاک کی دوی و تزکیهم او ته صفا کی دوی بها په دې دغه سره صدقې سره یو بل رسول پاک ته وایي چې دا مخلص در صدقې راوړي که نه نه دعا ورته وکړه وصل علیهم او ته دعا وکړه دوی ته ولې دا مخلصان نه دي دا مخلصان د خپل مشر سره د خپل استاد سره د پیغمبر سره بې اندازې مینه نو چې ته ورته دعا وکړې نو هغوی ته د زړه سکون میلو شي ان صلاتک یقینا دعا ستا چې ده سکن لهم دا آرام او اطمینان دی د دوی دپاره والله سمیع علیم الله اوریدونکی د هر څه خبر په هر څه دی دلته منافقانو غوبلې جوړې کړې منافقان خو منافقان دي وایي ښه پلانې هم پاتې شوی و پلانې هم پاتې شوی و پلانې هم پاتې شوی و هغه لاړل ښه سړي دي ښه سړي شو او چې موږ پاتې شو نو موږ بد یو الله د هغې جواب کوي دا ښه سړي ځکه شو چې هغوی توبه وویسته او تاسو بد ځکه یې تاسو توبه نه ده ایستې او زمونږ مسله دا ده چې التائم من الذنب کمن لا ذنب له چا چې د ګناه نه توبه وویسته هغه داسې شو لکه سره چې ګناه نه کړې علم تعلم علم یعلمو آیا معلومه نه ده دې منافقانو ته ان الله چې یقینا الله هو یقبل التوبه هغه قبلی توبه عن عباده د خپلو بندګانو نه و یاخذ الصدقات او هغه اخلي صدقې د خپلو بندګانو صدقې اخلي یعنی قبلوي وان الله یقینا الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی زه منافقانو دا ځل خو د تبوک غذا نه پاتې شوې خو د دې نه پس به پته لګي چې تاسو مخلص کیږي او کنه نه مخلص کیږي وقل اعملو ورته ووایه چې عمل کوي تاسو فسیر الله عملکم فسیر الله زر دی چې الله به ویني عملکم عمل ستاسو چې انده تاسو څه کوي ورسوله رسول داغه والمؤمنون او مؤمنان وستردون او زر دی چې تاسو به واپس کړی شئ په ورځ د قیامت الی عالم الغیب هغې الله ته چې هغه عالم دی په پټه و شهاده او په ښکاره نو چې الله ته پیش شئ بیا به د دنیا د تمامو حالاتو درته خبر درکړي چې تا داسې کول تا داسې کول تاسو ته هم درکړي چې سهار هم روژه په خوله وه او منډې به هم راوهلې نه د باران نه خبر وی او نه د بل څه نه فینبئکم الله به خبر درکړي تاسو ته بما په هغې کنتم تعملون چې تاسو به کوله ما وی لس صحابه مخلصو دام پاتې شوي وو په دې لسو صحابو کې اووه صحابه رالل ځانونه یې د هغه پورې وتړل ستنو پورې بیا د هغې یو څو ورځې پس د هغوی توبه قبوله شوه نو چې لوتې ووتل نو پاتې څو شو درې د دې درې کسانو واقع بیا وروسته بیانیږي دا به انشاءالله بیا بیان شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي زموږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه ربه ته خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پویه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم پوهېږي ربه د قرآن او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 سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې کوي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګري زمونږ په سفر باندې دي په عمرو عمرې له تللي دي ملک تللی دی نور ملګري تللي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک روغ جوړ خپل وطن ته راولي د ځینې ملګرو بچیان په سفر باندې دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله کامیاب خوشحاله خپل وطن ته بیا راولي وصلی الله تعالی